پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301570124 تیممو زائدن طیبان سره د څنګهلو پکار نو تیمم کوي بخار پاک نو مسو کوي د خپل مخونو د لاسونو داغنه اراده نه کوي الله چې وګرځي په تاسو باندې تنگسیا الله تنگسیا نه راولي لیکن اراده کوي چې پاکي تاسو لره او پوره کې خپل نعمت په تاسو خامخا تا شکر وباسي یاد کوي نعمت د الله په تاسو او لوز د الله غلاوز چې مضبوطوالي کړو تاسو سره باغې کله چې وي تاسو مونږ واورېدو مونږ تابعداري وکړو ویریږي د الله نه یقینا الله د عالم پر اساسونو ایمان والو شی ادریدون کې د پاره الله بیان کون کې په انصاف رانخ کې تاسو لره بغض کوم پدې چې انصاف نه کوئی انصاف وکړي انصاف ډېر نږدې دی پرزګارای ته ویریږي د الله نه یقینا الله د خبردار پاره چې تاسو کوی وعده کړی د الله کسان سره چې مان عمل کړو مطابق د سنت دوی په بخنه اجر لوی او کسان چې کفر کړو تکذیب کړو زموږ د آیتونو دوی د دوزخیان دو باب ختم شو یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله نا دریم باب شروع کیږي او دا باب د یولسم نا آیت نا نولسم پوری او په دې باب کې مثال ذکر کوي رب العزت دا غچا چې وعده ما تکړه او حق پټ کړي داغي مثال دویم ترغیب ورکوي قران ته دریم امر نفی د شرک په تصرف دو ځله او ایمان والو یاد کړئ نعمت د الله په تاسو کله چې قص وکړو یو قوم چوبد کی تاسو ته خپل لاسونه تبوک یا حدیبیه مشر او ویل والله زبم تاسو سره زما مایه ته خاصه وي که تاسو قائم کړم زه او ور کړ زکات ایمان زما په پیغمبرانو وعذرتموم او امداد وکړ دای یا عذرتموم عظمتموم تعظیم وکړ ادب وکړ دوی واقرضتم الله قرضا حسنا او ورکړ تاسو الله لرا ورکول مطابق د سنت ځکه الله له قرض نه ورکی کی قرض محتاج دی ورکی ورکړ تاسو الله لرا ورکول مطابق د سنت نو لری بکم د تاسو نه مصائب د دنیا او داخل بکم تاسو لرا باغچو ته روان به لاندې ونه دا نهرونه پس چې کفر وکړو پس دې د تاسو نه کفر یو کړو نو گمراه شو د نیغ لارې نه پس په سبب د ماتولو د دوی وادو لاره مونږه لعنت وکړو په دوی مونږ وګرځول ظلمونو د دوی ساخه اړای کلمو لاره د خپل ځایونو نه یحرفون الکلمه عن مواضعه اړای کلمو لاره د خپل ځایونو نه مالدار سړی زنا وکړو وی آیت دو نو سو سزا دې ساس په دین کې حدیث کې راځي زې تورات کې څه فیصله ده نو د رجم آیت باندې لاس کې خلو رجم آیت باندې وی تورات دا وایي چې مخ ولا تور کې یو څول وړي وهل غواړي نو عبد الله بن اسلام ناس رضی الله عنه ویلا سوچت کئ لا سوچت کړو فیضا فی آیت رجم تلو رجم آیت د چې پړ کېده الته رجم ویل دي تعریف کئ د الله دی کتاب پدین دوانو کې یو ډل داسي وی برحمن پیر مولا چې دی به بل کار نه کوي دی به بل کار نه کوي او د به تیار ملاویږي برهمن او بلوی شودر چاغه به زمیدار کوي مال به ګټي زمیدار به کوي او بل ډلوي چوری چوری کمار چې واړه خصلتونه کوي نو د زمیدار غوي او د زمیدار غوی او د تیلی غوی جګړه وکړه نو تیلی غوی به مضبوطو ځکه تیل به خړلې نو چې جګړه وکړو نو د تیلی غوی زورور شو د شودر په غوی باندې نو رااله زمیدار راغی د تیلی غوی زما د غوی د اخکر مات کړي نو سو فیصله ده نو ویوري کې کتاب راړو کتاب فیصله کوي اوس د چوری د د تیلی خلاف ویل شي خو زمیدار خلاف خو نشي ویل کنه لال کتاب فرما دیو ولال کتاب وایو تیلی بیل پالتی کیوں دا تیلی ته چا ویلی چې غوي ساتي ته چا ویلی چې غوي ساتي يعرفون الكلمه موازي اړای کلمو لرا د خپل ځای نه تعریف کوي د الله دی کتاب تعریف کوي لفظي او معن یحرفون الکلمه مواضعه او دوی پری خورا برخه داغه نه چې د نصیحت شو پاره ولا تزالو تطلعو علا خائنت منهم همیشه بیتا خبردار په نقصان باندې د دوی نه هر وخت به خبرېږي څه به کړي کله به وای چې کفن پټ کړي کله وای صابون څه نقصان به کړي مګر لګ د دوی نه لری کا من د دوی نه مختنواړو یقینا الله من کوي احسان کوونکو سره لکه ولسم آیت وګورئ روسته ولسم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله ويهوديان ونصارى من يو زامن د الله یعنی واحباؤه یعنی دوستان د الله دا کوم وو دا وو تفسیر عطف تفسیر زامن د الله یعنی دوستان د الله عطف تفسیر دارنګه دلته قد جاءکم من الله نورون یقینا داغله تاسو ته د الله تر طرف نور یعنی کتاب واضح عطف تفسیر دا قران ته وای دا معنی دا چې نور راغی پیغمبر او کتاب مبین دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بنده دې ځکه بنده دی چې بنده بنده دی بنده نه پیدا او بنیان ته نه پیدا ای نو چې بنده نه پیدا ای بنیان ته نه پیدا ای نو هغه ته بنده وای ها صفات وای نو صفات یقینا د پیغمبر نور دی باقی کله ځان نه وای چې د پیغمبر علی السلام سورې نو طبقات الکبرى د ابن سعد باب النساء کې راځي حدیث دی ام المؤمنین فرمایو زناستوم سور راغی کنتو انا فی منتصف النهار نصور راغی فیضا هوا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نبی اسلام تشریف راړ ولی وای دروغ وای سور نو د پیغمبر وکتاب مبین هدایت ورکی پدې سره الله هغه چاته چې ورپسې شو درزاد الله د لارو د سلامتی آتا او باسی دوی لارا د تیارون رانا تا په حکم د الله هدایت ورکړي دوی ته د لارې نیږي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم په عیسایانو کې یو ډله ده یعقوبیه داغي عقیده دا ده چې عیسی علی السلام کې الله خود عیسی علیہ السلام شکل د انسان دی پکې نو خدای دی پکې نو خدای دی د خدای خدای تو پاره کې حلول کړي دی نن وتل کړي دی حلولیه چوته وایي بریلیانم وایي اتر کر محمد خدا بن کے آیا نو یا هغه کافر دی نه ته وای کافر نه لام او قد په ماضی باندې داخل کړي یقینا کافر دی او خلق چې وای الله هغه مسیح زوی د مریم نو لام قد په ماضی باندې داخل شي مفید پر سوګند دی یقینا کافر دی هغه چې وای الله هغه مسیح زوی د مریم وای څوک وسلري د الله نه د څه اراده وکړه الله جلا کی مسیح زوی د مریم او مور دا هغه څوک چې پزمو کې ټول خاص الله لري اختیار د اسمانونو زمکې د دوه ترمنځ پیدا کوي چې خو خدای الله الله د پارشي باندې قدرت لرونکي وای يهوديان مونږ یو زامن د الله یعنی دوستان د الله او وای سیان مونږ یو زامن د الله یعنی دوستان د الله نو وایا ولی سزا درکې تاسو ته په سبب د ګناونو تاسو بلکې تاسو بنیان دا چې پیدا کړل او په بخې چاله چې خو خدای الله الله مثال خی دا خلقو چاغی سستی کړوا د الله په دین کې او نافرمانی کړوا د وخت د پیغمبر د وخت د پیغمبر نافرمانی وکړو او سستی کړو د الله په دین کې نداغي مثال والی کتابو یقینا داغلی تاسو ته پیغمبر زمونږه بیانې تاسو لاره علا فترت من الرسول په وخت د بندیدو د پیغمبرانو 1500 کال تیر شو پیغمبر دنیا ته نه راته عیسی علی السلام الله اسمانونو ته چت کړو نو پنځه سو او یا کال پس الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګو دا ولی د دې لپاره چې تاسو دا وایي چې نور هغه مونږ ته څوک زیر ورکون کې او څوک یې راون کې نو پس یقینا راوي تاسو ته زیر ورکون کې صلی الله علیه وسلم او يرون کې صلی الله علیه وسلم او الله دې پارش باندې قدرت لرون کې کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته وا قوم زما یاد کړئ نعمت د الله په تاسو ذکا جو ګرځو په تاسو کې پیغمبران تاسو کې پیغمبران ولېګو وجعلکم ملوکا وګرځو د تاسو نه بادشاہان بادشاہان کړئ او سوال دا دی ټول بن اسرائیل خو بادشاہ نو نو بادشاہي نو څه ته چې کور وی او بو وی نو بادشاہي نه نور بادشاہ څنګه وي چې الله دل کور درکړي دی او بو پکې درکړي نو څنګه وي خو بادشاہي دا غي نو وګورځو تاسو نه بادشاہان او درکړې تاسو ته چې نه درکړې چاله د خلقونه واقوم زما داخل شي عظمکه پاکتا پاک عظمکه چې مسکن د انبیاء وګرځیدل بیان د توحید پکې شوی د کوم کلی کې چې توحید بیانېږي او شرک پکې نه نه هیڅ نه خو د سړي زړه باغ باغی خوشاله او چې کوم ځای کې شرک کیږي نو ناته بوی رواني ډیر خسته ځای وي خو چې شرک دی ناغه مقدس نه کنه التي كتب الله لكم چې مسکن د رسول ګرځیدل ورشي هغه چې مقرر کړی الله تعالی لره ما وړي په خپل شاګانو باندې پس وګرځي تاوانيان ما وړي مو واپس کیږي لا ترجعوا عن طاعت الله د الله د طاعت نه ما وړي ګوري ما وی مو واپس کیږي د پاک عظمت نه چې تاسو امر شوي دخول نو وی دوی او موسی یقینا پاګه کې د قوم زوراوار الته زوراور دي مونږ چرې نشي داخلي دی ایته ترغه چاغي وزي داغینا کاغي و داغینا مونږ یو داخلي دن کې کاغي لړو بیا به کخيري مونږ زو نو وی دو سړو یوشا بن نون او کالب بن یوقنا دا کسانو نه چیرې دل بيد الله نه یخافون الله دا مفعول ازفو نعمت کړو الله په دې دواړو ونن وځي پاغي باندې پپولا پپولا نن وځي وي کله چې داخل شوي باغ نشي بزوراوارو ته پويږي ستا خدای پويږي تاسو ګټنی بیا موږ جګړه موږ وزو یا رب کل مراد مشرور نزات او هارون نزای دواړه جګړو کوي موږ به یو دلته ناس نو وی موسی علی السلام الله وسن لرم مگر بزانو پرور دا معنی نه ده زه مالک نه مگر د ځان او ضرور دلته به دا معنا نه دا ګوره چې وې دي روزانه او یا زره تن مړېدل او یا زره او چې سار به روان شو نو یو ځای ته بلړو نو چې شپه به وکړو نو چې بیا به وکړل سار نو واپس ریوس راغلی زور ځای ته ځان نه سړی ته وای ځان نه یتیونه فلارزو یتیونه تا یتیو معنا پریشان کېدل یتیون فی الارض سلویخ کال دغه پریشانی و سم پاکستان پښوی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله ناغه پریشانی ده چې د الله قانون نه نافذ کړي کله وای ورګه دا سړی به جوړ کی سیاسیان چوته وای دی به د عمل بسب کی نه پاغي ونه شي وای ورګه چې فوجان سمای نو فوجانو باندې ونشي ورګه یره جنکې راوړو نو جنکو سم نشو نو سه جړاګان پاتې دي پښوی نه کیږي د الله په قانون به سميږي بل شي باندې سمې دي نشینو یتیون فی الارض پس تمخه بکیگا په قوم فاسقانو باندې دا باب ختم شو وطلع علیهم نا پنزم باب دی ادا پنځم باب یو کم سلوختم آیت پوری دی او پدی باب کې یو څو امور دی یو سزا د ظالم ځان قابل ما جوړو رور بای وجنی حابل غوانی کار مکو جون به تیرې نه په دنیا کې جون به تیرې یو او دویم ترغیب فی التبلیغ ترغیب فی التبلیغ فاس مسئلہ بیان کا دین بیان کا دریم مهربانی مو کو پاغه چا چا چې زیاتې کړي چا چې زیاتې کړي دی ګوره زړه په مخ مخ کو درې څلورم نفي د شرک په تصرف اولولا په دوی باندې خبر د دو زامنو د آدم علیہ السلام په حق اذ قربا قربانان کلا چې وکړه دوړ قرباني دوړ قرباني وکړه قابلم قرباني وکړه حابلم خو قابل ولګیدو سناکار دانی وربش راوغتی حابیل خو ګډ پیش کړو هغه وخت طریقه دا و چې بر نور براغوی به سوزو نو دا علامه د قبول والی و نو د هابیل ګډ وسوځیدو او د قابل هغه وربش پاتې شوی نو قابل وی خو خو زبتا وجنم استا قبول شو زما قبول نشو حسد وکړو اول ګناه د حسد شوی د پزمکه کله چوکړو دواړو قرباني پس قبول کړو شو د یو د دې دواړو نه لغوانه حرکت کو و یو سره وی قابل غوانه ظلم مکو چې وجل کوي وجل مکو خو یو سره وی تا ټکوم وجنم نو وای ما سره هم لاس شته بس د بنگړي نه دی اچولي پښوی تاړیدار په طالب باندې سور شو چې سور شو ناغلت ورکړ قطع غرزو دا ولی ویزی زه باری نیم کنه اری تاولی ځان باری کړی بیا خو به جون نه تیرې په کلی کې چې وژنم ته نیمزه وګدون کې خپل لاس چې وژنم تعالی انی اخاف الله رب العالمین زهریګم د الله نه چې رب د مخلوقات خو خدای ترسی سره ګوري عمل وی از درجه از د خدای بیریږي سورته انفال لیکو ګورې سورت انفال سورت انفال چې شیطان ځان شیطان او د سراقه په شکل کې راغی 48 نمبر آیت هغه مشهور پهلوان ابو جال ته وی لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم زدیم دادیم غم کو جګړه کوي فلما ترات الفیاتانی نکسال عاقبای خو ملائک ورسیدو نو شیطان ټوب کړو سمندر ته خوشاواله وقال انی بریء منکم زبیزارم انی ارا مالا تراون زوین ماغا چه تاسو نوینوی بیا سوئی انی اخاف الله زد الله دی یریگام الله دی یریگ نا التا فرقتا ولید انی اخاف الله فلانه وی دیر خدای ترس دی سه عمل اشتی کناس خدای ترس دی اری زړه می خوږیږي زړه ډیر زیات یریګم په دې سپی باندې گزار زنه کومه حاصل نه کیتا ګناه زما خپل پشیبت د دوزخیانو نه دا سزا د ظالمانو فتوات له نفسو قتل اخی نو تکړه کړو قابل لرا نفس ددا توعت شجعت بہادر کړو قابل لرا نفس داغه وجل دا خپل رور رور وجل فتوات لو نفسه یا خسته کړه دلرا نفس دد وجل ضرور نوی وجاغا فق اصبع من الخاسرین نو ګرځي دا د تاوانیانو نه وګوره قاتل خاسر وي تاوانی وي دې تاوان کوي ګټه نه کوي انجام دا شو چې خیدتا څنګه دې پټ کی جسد ورور نو چې دا حالت ته ورسېد نو وی هاي زه کمزور شوم چې شوی ز بشان دې کارغه ما پټ کړو جسد خپل ورور نو ګرځید د اختمانونه قتل مکو قابل قتل کړو نو څه شو خاسر تاوانی نادم اخپیمانا وای غلطی شوې ده نو به صبر به دې کړو سره دې ډز دیسته قاتل بشي خاسر نادم او دا اول طریقه د ایجاد کړو د قتل نو دنیا کې څو قتل کوي د یو قتل ګناه قابل ترسي یو قتل ګناه غلط طریقې رواج کړي د دې وجنا موږ مقرر کړو په بنی اسرائیلو چا چې وجل یو تان بغیر د مقابله د بولتان یا د پا فساد په ځمکه کې نوې وجه ټول خلق لاره چا ژوندې کړو یو تان نو ژوندې کړو ټول خلق لاره نو کده یو کان یو تن د مشرک کړه ټول دنیا دې تباہ کړه اکه یو کس دې موحد کړه یقینا بدل دا کسانو چې مخالفت کوي د الله د الله پیغمبر کوشش کوي پزما کوي د فساد ایو قتلوا د دې وجل شي پای دې کړی شي یا دې پرې کړی شي لاسونه خپې د دوی عدل بدل ایون فو من الارض یا دې دن کړی شي او دې شړل شي د خاورنا پزمکه نه جلاوطن کړی شي یا دن کړی شي پزمکه کې یعنی جیل تنه نه باسي مطلب دا لاری کې کینی شو کا کوي نو یو څو طریقې کوي یو دا سړی مواجه او پیسې مواغسته یو دویم شو کمار دا کوي سړی هم واجو او پیسې هم واغستې نو ایو قتلو او یسلبو قتل کوي پای کوي او سړی نو واجلې شو کوي کړي وا پیسې واغستې سړی ته څونه وی نو او تقطع ایدیم وارجلهم من خلاف لا سخفا اړولې عدل بدل تنه کټ کوي سم لاس اړولې خپل تنه کټ کوي چې منډي ګرځي بیا چې بیا داسې کار نه کوي یا داسې طریقه کوي اسی یارول کوي لار کې ناز یو اسی خلق تنګي یارول کوي چانه څه شي اخلیوم نه وجلوم نه کوي اسی یارول کوي آیون فو من الارض په جیل کې نه باسي چې کلی تنه خلاصي خلق تنګي جیل تنه نه باسي آیون فو من الارض یا معنا کوي کلی نه لري کوي نو کلی نه لري کنه بل کلی کې بګي پښوی نجیل تنه نه باسا آیون فو من الارض خپل مال ورکوم حدیث کې راځي یو کس راغی مشکات کې نبی اسلام ته وای که یو سړی مان پیسې غواړي مال کو زور زور کوم نبی اسلام نه باور کوي کجی هغه ما سره جګړه وکړو او زه وجل شم نبی اسلام به شهید بشي کنه او کاغه مړ شو زما د لاس وی مردار بشي کنه او مردار دی ولی په ځان عادت کې اکثر په کلو کې وی بے خونده بے غیرته چې ګټل نشي پیسې نشي ګټلې نو یو شی واخلي او ماشین هغه چا نه اغستی هغه ذاتی نه او بل کس غریب وی هغه مزدوری کوي وای راړه پیسې اوري کرینو زتا وجنم هغه ماشینګی نیسلې خو چې دا اول روب آخر روب یوي نو تاویزه خیر دی نن منګلا چرګان پکار دي نو نن دي چرګان وړو نو سبا بیا پیسوم دغه پکاري هغه دلهاز پکاري هر وخت پکاري مو ورکو کنن دي چرګان ورکړو نو سبا بیا کپڑے پکار بیا وای مال کالتوس پکار دی پښوی نو بیا به وای چې مال یو شپې ځای په کار دی بیٹک کې ځان باندې عادت کوما و رخص سره ویخ دی وځه التزام نه ګټه کنه یو ځل دې رات کړو نو بیا خلاصي او که په یو ځل دې ځان باندې قلم کې خو بیا ګور خیر نه کوي بیا خیر نه کوي پولیس له یو ځل ډوړې ورکنه بیا سترګې سپینې نسلی او پورته کتلی بیا به سره کی اوس وخت کم دی ان شاء الله سورۃ بنی اسرائیل کې به تحقیق کوم وسیله څه ته وای نیک عمل او بد نو کول فعل الطاعات وترک المعصیات کول د خکار نه کول د باد او ورپسې په خپل قران تفسیر کوي وجاهدوا فی سبیله وسیله دا ده چې جهاد کوي د الله په لار کې وسیله وسیله معنا قربت الله ته نزدېکت او بنده الله ته پسند نزدې کیږي د الله په عبادت او ایمان والو یو ځل دلته یو سورې د بنی اسرائیل کې دا دوه ځای قران راځي چې راځي وسیله قربت نزدېکت الله ته نزدېکت په سبب د نیک عمل ناروا نکول او خکار کولو و ایمان والو ویریږي د الله نه طلب کوي دی الله ته وسیله الله ته وسیله ولټوي فعل طاعت وترک المعصیات کول د خکار نه کول د بدو ناروا مکو خکار کو او بیا الله تعالی زما دا مشکل حل کی او جهاد وکي پلار الله کې شیب کامیاب یقینا کسان چې کفر کړو او ایمان والو ویریږي د الله نه وابتغوا الی الوسیله ولټوي الله ته وسیله وسیله فعل الطاعات وترک المعصیات ټول مفسرین رحمهم الله حتا کې برهان تفسیر برهان د شاه منصور بابا یوسل اتلسم صفه ذکر کوي وسیله وهي العباده لله وهي العبادت لله الايمان والجهاد وغيرها ایمان راړل جهاد کولو نور حوالی انشاءاللہ زو سورت بنی اسرائیل کې او ایمان والا ویرګ د الله نه طلب کوي الله ته وسیله نو وسیله د بل چا نه مانی نو برهان خو ما نه کنه اوري هغه ذکر کوي جهاد ایمان خکار نو د چا لکه سره نشي ته و ایمان والا ویرګ د الله نه طلب کوي الله ته وسیله نزدېکات او وسیله ده جهاد کوي بلار د الله کې شیب کامیاب یقینا کسان چې کفر کړو کوي دوی لرا چې بزم کې د ټولو او پشان ته د سره چې فدیو کې پرې سره د عذاب دروځي د قیامت نه نو قبول باندې کړی شي د دوی نه او دوی د پاره عذاب د درسون کې دوی را ده کوي چې وځي دورا ان به دوی وتی دن کې دا نه او دوی د پاره عذاب همیشه غل سره غل خزا پرې کوي سملا سن دواړو اوس مسله د غل دا ولي مطلب دا غل چې دی لاسو دراهم او غلا وکړو نو داغو لاسو سب لاس قطع کیږي مړوند نه غل خلاص قطع کې نو دغه پیر چې د هم ایمان درنه وړو او هم پیسې درنه وړي ناغلا سوکله اغم قطع کا کنه اغم پری کا کنه والسارق والسارقتو غل سره او غل خزا پری کوي ايديهما سملا سنو دوالو ځکه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په قرائت کې راځي ايمانهما ايمانهما سملا سره اړو لیدا سملا سنو دوالو او که بیا غلا وکړو نو بیا اړول اخفا نو بیا نو بیا بل نو بیا نو بیا بل شوافی او پنځ باندې امام صاحب علیه رحمت فرمای بیا ودا ډوړی څوک ورکې د پخله کې پښوی نه سم لاس پرې کا نو اورول اخفا بیا غلا وکړو نو که بیا نه منی کی نو بیا جیل ته نه باسي بیا جیل ته دا نه چې بس هر څه کټ کوټ کې نه بیا به تیار نه چې موږ ول خله کې اچو وسارق وسارقتو غل سره غل خزا پری کوي سملا سنو دعاو سزا ده پس او دا دوی دعا کړو عذاب د الله طرفه او الله زور ور حکمت والا پچای توبه وستا پس ظلم ده او اصلاح وکړو الله په مهرباني کې په ده یقینا الله دې بخون کې مهربان نه پوهیږي ته یقینا الله اغله دې اختیار د اسمانونو د زمکه عذاب ورکي چاله چې خوخ د الله او باقي چاله چې خوخ د الله او الله دې پارچ بن قدرت لرون کې دا باب ختم شو یا ایو الرسول نا اشپغم باب او دا باب زی پنزوسم آیات پوری او پدې کې تسلی د پاره د پیغمبر او ذکر د قبایح د اهل کتابو او پیغمبر غمجن دې نه کې تعالی را هغه ځان چې منډه وای په کفر کې دا خلقنا چې وی موږ ایمان راوړل په خپل خلو ایمان نو راوړل دوی زړونو او دا کسان نه چې ودی اوري د پاره دروغو اوري دن کې دې د پاره قوم بل چې نور راغلی تاسو غا اړای کلمو لاله د خپل ځانونو نه اړای پس د خپل ځانونو نه وای دوی کور کړو شو تاسو دا نو ونی سي دی لاره کور نه کړی شو تاسو ته نو ځان وساتئ او چا لاره چې راده وکړه الله فتنه ته عذاب داغه یا ازلاله گمراهی داغه پچریتا وزن لري اغلره د طرف د الله ریس دا کسان اراده نه کړ الله چې پاکي زړه دوی اری یو بل دی وی الکه مور ست وای مور دا سړی چې مړی کنه څنګه موري وی چې اخري اخري اخري چې بس اخري چې نور ځایږي نه نه نه نه دې ته نه وای بیا تاسو ته وای وی چې سړی اخري اخري اخري چې بیا خلی وازي او چې کارغان راشي دې خلی نوړې وتاخته دې ته مور وای کالو نه لسوته اری دې دمر خوري اکالون لسوت ډیر خورن کې دي حرام لاله صاحب حق لاړ ډوړې وخوړو چې را روان شو راتلی شو نه نو دو کسان شو یو د یو لاس نو نسو بل د بل لاس نه نو چې دی ور لراور سي د استاد را بش دا ولي وی جی هغه خیرات لتلم هغه ریجی وی خوراکه وا ډیره خوا هغه خوند راکړو نو ډوړې ډیره شو نو دی لا خدای دې عزتمن کی دوی راوستم زکه زرا تلې شم نه استاد پیزارو وی صدا مخ ولو دا ولی وی زده زبر د چا ملمشن ما به دور خوړ چې زه د خلکو په کټ راړم ته په خپل خبره غلي اکالون لسعت اکالون ډیر زیات خورن کې دي حرام لاره اکال دې لیک نه خوري کدی راشي تاسو هغه فیصله وکړه د دوی ترمنځ یا اعتراض وکړه د دوی نه کته مخواړو د دوی نه نو غم کو دوی zarar نشه رسول ته تا پېښې کې که فیصله دی وکړه فیصله وکړه د دې ترمنځ په انصاف یقینا الله فیصله مینا کوي انصاف کوونکو سره څنګه دوی فیصله کوونکي معنی تعالی را او دې سره د تورات پاره کې فیصله د الله بیاوړي په ځدینا ندی دوی مؤمنان یقین موږ را لګره تورات باغ کې د هدایت اورانه فیصله کوي په دې سره انبیا هغه انبیا چې تابعدار دي د الله د اسلامو صفت مادیه د النبیون د پاره يهودو رب والا علماء په سبب دای چې دوی امانتيان ګڼل شوی د کتاب د الله او دوی پاره باندې ګوان نو بیا کافر دی امون مقرر کړو په دوی باندې پای کې تن په ځای د تن سترګ په ځای ستن سترګا پوز په ځای پوزا غوږ په ځای غوږ او غاښ په ځای غاښ او زخمونه د بدلی په چا چې بخنه کړو په دې نو کفاره ده دا او چا چې فیصله ونکړو په کتاب چې را لګل الله نو دوی دي ظالمانو مونږ ور پسې کړو په پال د دوی عیسی زوی د مریم تصدیق کون کیو دا کتاب چې مخکې د نه تورات نه مونږ ور کړو هغه انجیل پاره کې هدایت ورانا او تصدیق کون کې دا کتاب چې مخکې د نه د تورات نه او هدایت او پند پر پرزګارو فیصله دیو کې انجیل والا پاره چې را لګل الله په دې کې چا چې فیصله ونکړو پا کتاب چرا لګل د الله نو دوی دی فاسقان د الله په کتاب فیصله نه کوي نو دوی دی کافر د الله په کتاب فیصله نه کوي نو دوی دی ظالمان د الله په کتاب فیصله نه کوي نو دوی دی فاسقان چې یو اسمبلی منظور کړي بل نه مانی نو دوی دی فاسقان ولی نه مانی د الله حکم شاهدن امینن فیصله وکړه دوی ترمنځ پاره چې را لګل الله مور په ذکیګه د دې خواهشاتو دا شنه چې راغله تاسو حق نه ټول لپاره مونږ ګرځولې تاسو نه واضح لاره شرعت و من عاجا کو خوخ وی دا اللہ گرزول بو تاغزل را ڈلی اوا نو خوخ خوده یعنی جبری ایمان د الله نه خوخو لیکن امتحان غلی تاسو نه پاشي کې چې درکړی تاسو